سورۃ الغاشیہ پدې کې هم ترغیب قران ته مخکې یرا اوس پدې کې زیر ذکر کې او تزهید او بشارت تزهید مې د دنیا او بشارت حاصل ده او حال ذکر کې د مجرمانو آیا راغلی تا ته خبر الغاشیه چې پټ وکي مخلوقات د قیامت نو ډیر مخونه به په دا ورځ باندې یریدون کی ترتیب کې ادا اتیایم نزول کې رسل زاریات نه شپږ شپیتم دي عاملتون عاملتن کار وکړوي ناسبتون د سختي تبوي چې کار وکړي یو سره کار د سختي تبوي چې کار دیو سره کړي کار د سختي لکه مخ کې مو ته وای چې دیو سره چا سختی کړي دا مخ به پړ پړ نیول دن نکیږي به اور ګرم تا سکولې وشي من عینین د چینه ګرم نه عالی ګرم نبوی دیو د پارا خوراک مگر د زوزنا وچ زخم نبوی سربی او نبوی فائدہ ورکی دو لگینا او ډیر مخونه په دا ورځ باندې تازه وي توجه د خپل عملنا راضیتن خوشاله وي عمل فکړي په جنت کې وي اوچت اوچت جنت کې وي نه باوري پدې کې بد خبره وی با پدې کې چیرې رواني مخ کې چیرې ګرمه مقابل کې چیرې رواني او وی با پدې کې کورسي اوچتي بالښتونه به مرته قیمتي شي آیا نه ګوري دیو اوخ تسرنګ پیدا کړی شوی دی آسمان تسرنګ اوچت کړی شوی دی پورته شوی دی او غرونو تسرنګ او درولې شوی دی ازمه کې تسرنګ خور شوی دا هموار دا سلور صفات ځان کې راو فذکر فن ورکا پدې قران انما انت مذکر ساکار د فن ورکول پدې قران نه ته پدې وبانی ذمہ دار حفاظت یو کی استثناء منقطی لیکن هغه څوک تولا چې مخې واړو د قران وکفر او کفر یو د قران په قران باندې نو سزا ورکړي دی ته الله سزا لویا یقینا مونږ ته دی راتل دی او بیا زمون په ذمہ باندې ما باندې دی حساب دی حضرت شیخ وای ما د عبد الله سیندی رحم الله نه تاسو چې دلایل نور مندای وری ذکر کړی بیا هغه ما ته وویل چې دا چې مخامخ وګوره سره روان دي ما یې روان ودا نور مخې ته سری وی غرونه بر سری اسمان لاندې سری زمکا یا رب دا پیجندل هم دوی په جواب قران راغلی دا دلایل څه کوي سورت ممتاز نے سور مرفوع افلا ينظرون الى الابل عاليه جاريه